دا غي بیان کوي او دا غي زيونه هغه هم شاید کوي ابراهيم عليه السلام عيسى عليه السلام موسی عليه السلام جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سلو ډیر قیمتي ډیر معزز لکه جدي مقابله او د دې تکالیف په نسبت د نور انبیاء ډیر سخت ځکه موسی علیه صلوات و سلام د دشمن دا ډیر زور او طاقت ظاهری لحاظ سره فرعون ټول ملک او حکومت عام دا خلاف ابراهيم عليه السلام دا غبلار او بادشاہ زورول د دنیا په لحاظ ټول مخلوق خلاف تر دې چې اور ته په دې دین او په دې مسلې د توحید رسیدلی وو حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ټول عمر کې وعده نو کړي دا الله دیني په سي طریقه مخلوق ته رسول او الله هغه به اوچت کړي ژوند دې بل پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 2000 یو لیټر دی سور قیمتي دی عام کوکینګ آیل 4500 باندې لیټر دی چختېلی او دا 2000 باندې قیمتي دی ځکه ګران دی دا ځکه چې د زیتون تیل ګورا چې دا غې نه کم سيزو جا قیمتي دی چې ته ډیر وخت پورې دنیا کې او ستانو روخانه کو دنیا نه لاله نو چې ام ستانو روخانه د ځان د زیتون جوړ کا وګوره جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځل سو کال شو داون داسې تر تازه کویا کې چې اوس موجود دی مونږ خو بس د مرګ سره درې ورځې یادې فلاني حق کې دعا وکا هفته یادې جمعه وکا سلويختي یادې سلويختي وکا شپږ میاشتې او کال پورې څه تذکرې کیږي کلی زو کو بیا ختم بس بیا ډېرې ولان لې ا دوالم تعالی سو پر راځي نو مغستل خو پرې او بعضی دا چې وی وی خدای چې مردار شمړت اخلاص شو ما او تا جیداد نشو پرې خو دې و دا زما ابای زیره دا زما علاقه دا دا زما د دوستانه زیره ابراهیم علی السلام دې تنو کتلی ابای زیتا داغه جیداد او پای تخت او التا او هغه دا غزې ندی او په بل ملک د سفر وخت رې د الله د دین لپاره سلی تب ولالی خارو تب ولالی جسیم نشتا پوزو سترگیم نشتا یو ډیره ده او زه تعالی را غټ گنبد په جوړ ده او بازار سي ته او ته چې صوت مونږ وای دی را رسي هغه خبره چې ابراهيم عليه السلام پلار ته کړو هغه خبره قران تر قیامت پورې ارچا ته ذکر کړی دا تاو ماته بیا وی یاد دی وی نه خوشموار ابراهیم علی السلام وی او دا تقریر یواز ابراهیم علی السلام سورۃ مریم نه ذکر کړي مریم کې ډېر زینو کې د ابراهیم علی السلام تقریر قران را لیو دا غنیک بند شکل جوړ کړي وې دې شکل تا دی بوتا دا غنیک بند روح راځي روح راځي من هغه توایو او هغه بیا الله توي لکه وسم خلق وي من دې قبر ته زکه ولا لو چې دې قبر ته د روح بندن نیک بندا د فلانی ولی زیارت پیر فقیر ولی داغا دا روح راځي منګه غته وایو هغه بیا الله ته پیش کړي دا خو قرآن عقیده وا ابراهیم علی السلام دا عقیده کړی دا دی کی دیواله ته ابراهیم علی السلام گمراه ویلې ځکه دای د پلار عقیده وا خپل ته انی اراکا وقومک فی ظلال مبین او زما پلار اوینم تا کپد یقید یو پلار او قوم ستا ټول په گمراه کار کې داس پیغمبر پلار ته وې تخکار گمراه چې دا عقید نه تا تو بنې او کړی قوم ته وې تاسو کار گمراهانه کې دینم تو بونه کړه اوس مونږ ویلې شو خبر گمرائی خبر داغه باندې چوکټ باندې منګول لګئی داغه په دربار او په چوکټ باغ بخولای هغه نه بغوالی داغه په نوم نظرونه او شکرانه پیش کړي موږ ته گمراوی وایو ته پتن لګي بیا بسوي نه فایده رسول شي نه نقصان رسول شي او دا غو په نوم باندې شکرانه پیش کې ایره وي که زما دا کار شو کنه نو زبا د فلانی ولی په نوم باندې چې له ور کوم وي کنه خلک زبا د فلانی په نوم باندې او دې کو کوما د فلانی زیارت په نوم باندې د فلانی پیر په نوم باندې داګه په بار کې فیصله کړی پیر بابا داګه فیصله کړی دا اطاعت الابرار کی پیر مان کی الله دې په ټولو پیرانو رحمتونو لګی نیکار وګورای سوره مونږ ته خسته خسته کتابونه پرې خوري دي الله دې دا اولیاء او قبرونو منور کی چې مونږ ته خسته کتابونه او خسته کتابونه او الفاظ پرې خوري دي نظرونه پیش کوونکې د غیر کوم باندې بغیر د الله نه هغه کس دې مشرک هغه شی دې مردا او خد په د جدا مولوی صاحب دا خبره کړه چې مولوی صاحب دا وکي ما متي هغه دا ور کوي مولوی صاحب کدا خبره کوي سرسیا هغه دا ور کوي مولوی صاحب کدا خبره کوي تنخواه د میاشت هغه دا ور کوي مړه دې راکې موږ د دې جماعت د پاره چغي وو لکه جماعت چونه کا جماعت رنگ کا دا نه کینو ما غلا پرې مو غلا پرې دا لګي دا څومره په حق کې دي خسته حال کله نور خسته جونګړه خاله خود توحید आवाज کیږي د دې ان شاء الله د توحید او د قران هغه چې د دې زین روان دي او خلک په سیراب کیږي نبی علیہ الصلات والسلام مسجد نبوی کې حدیث د بخاری کې راځي صحابه وي موږ نبی علیہ السلام داسې حالت کې لیدل یو چې په بو خاور به سجده کوله خټو کې نو ګورا پیدا من خسته خبرې کړې اېدا وې دې نو منی مړ اولیاء اولیاء اغا داتا گنج بخشلی ولی دلاور سید علی حجویری رحمه الله خلقو ته د سماره کوئی خزانو دا تا ورکولو والا گنج خزانه بخی حالانکه دا کتاب د کشف المحجوب دا کتاب د کشف المحجوب په کشف المحجوب کې داتا سے لیکلي دي په فارسی کې دي وای تا ته خلق داتا وای چې د خزانه خلق لور گئی او زه فقیر ملنګ زما پلاس کې دی وی ورپښو نه طاقت نشته دی وی ورپښې هم نه خپل کتاب کې لیکي او پنجابیانو ګوره مخلوق پیدا سم دی داتا دی داتا دی ورکول وره حلال کې اخو پرې د پیغمبر پلاس کې طاقت خزانو نشته خزانه یې غسره دي ولی په انبیاء خزانه نه لالې غلي ولی په صحابه خزانه نه لالې غلي ولی خلق ته محتاج کول موسی علی السلام ولی د ګډبا جوړاو فرعون ته ګور دشمن دی موسی علی السلام ته ګور د الله دوست دی او شکون کې دی ګډي په منځره سره خزانه غنه شور کوله چاله ور کوما دا غم امتحان لما چاله نور کوم دا غم په امتحان لم بهر حال ابراهيم عليه السلام ته دا سي یو کلک پیغمبر ابراهيم عليه السلام خپل قوم ته ولان له ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام دین او ګورا خپل خزا په خوش بیابان کې پرې دی او په الله می پرې خو خزه ورته وې الا من تکلنا یا ابراهیم او ابراهیم زما خاوندا تا په خوش بیابان کې مونږ چا ته پرې خو دو لسفیا انیس ولا ماء ولا زر دې دې کې نو بشتا تعلق غوندي کوم نه پرې هو دې نه پکې انسان شتا نه پکې فصل زرغونشتا په خوش کډاګ کوم نه سکو پشانو ګوري بیا ورته وي پشانو ګوري بیا ورته وي پسلورم زلو ته خزوي الله امرک بهذا یا ابراهيم او زما خوند ابراهيم عليه السلام ته چې موږ په دې ډاګه پرې دې په دې خوشکا ډاګه نو تا ته الله ویل چې پرې دا پښاګو کته ویا ما ته الله ویل وی دا چل دا ویل بیغه مشه بیا حاجل کله صفا ډېرې تمنډه کې کله مروه ډېرې تمنډه کې ودرېږي که سوکي او رواني قافلې والا او لګي بو سره زبط لګي بو عالم دې خپل بچی له باور کما تن دې نه هلاکېږي صفا تمنډه کې بیا راشي د بچی تماشو کې چې ژوندې دې او کمن له کاسه منډه وا پای کې ساشتا بیا په منډه لار شو مروا ته او کې جوړې رہتا بیا راشي خپل بچي وګوري چې ژوندې دې او کمن له ژوندې دې بیا صفه تلار شي بیا بچي له بیا مروا دا و چکر والی دې خپل بچي له پار چکر باندې راتلا او چکر پورا شوي او زلا راغې لګي لګي وب ډېرې دې ډېرې دې چې نه زر حاجر بی بی حدیث د بخاری په قدر روایت راځي هغه حاجر دا غو نه کټه چا پیرا کړې چې دا وبرانه یو خاطر فلال نشي چې زما او زما د بچو شي کدام ختم شنو بیا بس کوبا زه خو صفا مروانه نه کې می منډه والے دا منډه دومره یو خطا کم سیز چې الله ته خوښ شي د یو انسان نه نو هغه پرستانو خلکو لازم وګرځي د هاجر هغه منډه الله ته خوښ شوی و عاجزي الله ته خوښ شوی و نو هغه منډه و هغه عاجزي الله په منګو په تاسو تر قیامت لازم کړی دا واجبہ منډه هوا دا زم زم داغه نه جوړ شي زم زم زم شو او بدیو زم زم روان دی او لا روان دی دا د جنتونو چینه د زم زم هغه زم زم حدیث کې راځي کچر دا بی بی حاجر داغه نه ګټه چا په رکړې نه وي نو دا داسې او بوي چې دا په ټوله دنیا کې ګرځېدلې دا بچا نه وی کنټرول کړي دا داسې وبوي دا داسې چینه دا چې دا بچا کنټرول کړي نه وي خو حاضر ته وګټه چا پیدا کړي کنټرول شو اوس کویل خوريږي دنیا ته اوپر والی دلته کې مهاجر راځي عمره والا راځي الک ول زمزم مال راولک زمزم دی اوس کا او هغه الله په خو کې زرګونه کړي بیا چین شو بیا کوې شو اوس هغه په کدا چې ماشينان لګولې پته مې لګي چې کوې کوم ځای کې راوږي دا ټوټه یو بمبې لګي دې دې مدینه ته روان دي لارنګې مجر قبا ته روان دنیا ګډ ګډ ته روان یو بن ختمي زما استاد چینی نیرونه وچی ور کی جمی کې هغه داسې چې نه نه په جمی کې وچیږي نه په دا د ابراهيم عليه السلام هغه دعا ده چې ما ته الله ویلي و دا چې الله ویلي دي هغه دا سیوبو چې هاجر او بچي به اوس کړي نو هغه به مور هم شو او هغه به تند هم ختم شو زمزم دا سیوبو دي حدیث کې راځي چې سو کوئی زد زمزم په بو باندې مور شو ما د منافق دی په زمزم په بو مرز نشته دا سکا او ګوره چې څومره سکی د امتیازو پته هم نه لګي لس ګلاس اوس کا شل ګلاس اوس کا خدا بنوي جمال او دسمات راغې دا غذا وګرځي په بدن کې ذکر ابراهيم عليه السلام دعا ده حرب بجاني هاذا البلد الله دا کله وګرځوا ورزق اهله من الثمرات الله دې مکیلا میوي ورکا داسې میوي ورته زمزم ورکړه چې هغه ډېره خوږه ده ډېره مزیداره چینه ده الله دې زمون ټول دا چینه نه وب نصیب کړي او الله دې مون ټول هغه زیته بوزي چا چې پرشتنی کار د دین کړي دی دا د اولاد الله حفاظت کړي دی درستنو خلق الله حفاظت کړي دی ابراهيم عليه السلام انه کان صدیقا نبیا الله دې رښتینی پیغمبرو نو او الذي وفا زما احکام پورا کړو نو ما داغه د بچو داسې حفاظت وکړ چې ما ول او بد زمکه نه راوخې جوړې او په مولا کې ځام کړه او په مولا به هم کړې د دوارو کار مې توارسته کوم خلکو چې د دین بهترواله بیان کړي خلکو ته د دین کار کړي دي دیني منلې دي زده کړي دي رسایي کړي یا ساتي دا یو دا د بچو الله حفاظت کړي دا د څوک نه وي چې زه به څه خورم نه ابراهیم علیه السلام ښځې پاکانو کې څه خوړل بچې پیدا شوه څه خدا واقعیا خسته نمونه ده زمونږ د پاره وګوره پاره ده کې نو هغه ابراهیم علیه السلام د الله حکمونه پوره کړو او د خپل ابای ملک تختونه پرې خودیو او عراق نه تر او شام ته نو چې شام ته د الله د دین لپاره لاړې نو الله ول د زمکه نه چینه زرغونه کړې او هغه نه زمګه په فیدې حاصلو د دنیا تر اخر زمانه پورې تر قیامت پورې په خلک فیدې حاصلې هغه ابراهيم عليه السلام رښتینی کار کړو د شرک رد کړو د پلار مقابله کړو په شرک د بادشاہ نمرود مقابله کړو خپل ځان ته نو کتل ځان ډېر خوب دی بچی ډېر خوب دی خزه ډېر خوګه ده حدیث کې راځي صح امتحان د انسان داغه په اولاد کې داغه په نفس کې او داغه په مال کې زراواله بچی کې نفس کې په اولاد کې او په مال کې چې کامیاب شي دا انسان دا ډېر انسان دی او دای په انبیا او راوستي وای کامیاب شي الله وی بچی لال کا وی لبیک بچی باندې چاړې خو دې الله وی ځانو ورته ورته ځان ځان ته ور گزار کړي الله وی خدا پرې لا په خوش بیابان یا الله ما ته ها ګټو نشتا دیوالو نشتا کنټ تار نشتا الکه مازه نشته یره کور نه خوشې دی جمعه ته د شپې لارم یا سار د وخت سو ټاکو لکی ستا خو بیا هم کور شتا دروازه شتا کنټ تار شتا د ابراهیم علی السلام د کور د دروازه او د کنټ تارو پډاګې بي بناستا او نو سره بکسوا او نو سره ډالرو او نو سره جیداد او نو سره پیسې وي په الله اعتماد او الله څنګه اعتماد ها پاره الله او څنګه رښتیا زمون په پیسو اعتماد دے په ګاډي اعتماد دے په کور اعتماد دے په ټوپک اعتماد دے نو سره د اعتماد په من خلک راځي او زمونږه ډاکې کوي تاودو خماسن وتروحو بتانا کتا سو پورا توکل په الله وکړه الله وې زبدا سر رزق تاسو له دل کوما لکه څنګه چې برا په هوا کې مرغانو دور کوما سار پاسيږي وګګړې ما هم راځي قل جاول ملي ګړې او هغه مخو کو پنجو کې مسر اگستی جانو کې ټکم بچی دی غم مال کې دا سره مال کم تاسو لکه مرغانو ته وګورئ موږ په پټي په ځمیداري او په نوکرۍ او په دې اعتماد دی الله دې زموږ په الله اعتماد او اسباب دي استعمال کا توکل په الله کوا اعتماد په مکوا او نور زرائی دي اسباب دي اعتماد په الله وکا الله په دکان کې مال خیر واچوا الله په پراپرټي کې مال خیر واچوا الله په دې ځمیداري نوکرۍ کې خیر واچوا تین تین لاکھ دیو یو تنها دار تنها دما یو افسر لیدل او پای کې هغه چې بس خدای ګواله چغي وباسي جان سلو پینځه بچی تین را پیدا کړی زما په دې گزارل اعتماد په پیسو دی اعتماد په پیسو لري هغه نه درې لک روپۍ الله درې ځله هغه تخکاره کړی خو شي الله دې زمون اعتماد په الله جوړ کړي ابراهيم عليه السلام اعتماد په الله او مداغه د بچو څنګه حفاظت وکړو